کېږي پرون د دې خبرې وضاحت شوی وو چې دغه دوه علوم چې یو هغه مبنا او بل مبنا علیه وو چې د مخکنه د سلسله را شروع کړي و نو مبنا هغه عبارت له علم له له علم شرایع او احکام نه مبنا علیه هغه عبارت له علم العقائد نه نو د یی پرونه دا خبره کړې و چې د دې لپاره اصل په خیر القرون کې موجود وو خو تدوینی حیثیت ته ضرورت نه راغلی لدین دوی مستغنی او بے پروا وو علت د استغنا یې پرون ذکر کړی وو چې ولې دوی مستغنیین وو لصفای عقایدهم الی اخره نو بیا رست فتنې را پیدا سولې دوی دغه دواړو علمینو ته چې یو ته مبنا ویل کېده بل ته مبنا علیه تدوینی او فنی حیثیت ورکه هغه راجم کړ په اعتبار د ابوابو د فصول سره نو دی یې چې بیا دغه علم شرایع هغه خپل کور کې دوه فنه جوړ شول یو ته یې فقه وویله یو ته یې هغه اصول فقه وویله او بل قسم هغه علم کلام سه نو علم فقه د نوم ګرځاو لپاره دی هغه علم چې په دې سره معرفت د احکام عملیو حاصلېږي د پرونۍ خبرې تتمه په دې طریقې وکړله چې پرون مګو تاسو ویلو چې د دې لپاره هغه اصل په خیر القرون کې موجود وو خو لیکن دیغه تدوین ته ضرورت نه راغلی متأخرین علما او سکلا د دې ضرورت محسوس ک نو دې ته یې تدویني او فني حیثیت ورکه دا فنون مرتب کړل په اعتبار د ابواب او فصول سره خو بیا درې قسمه فنون وو یو هغه وو چې په یغه کې معرفت د احکام عملیو لادله تفصیلیونه یو هغه فن وو چې په هغه کې معرفت د احوالو د ادله او اجمالا یو هغه فن وو چې په هغه کې معرفت د عقاید او له ادله تفصیلیونه نو اول ته نوم ورک د فقه دویم ته نوم ورک د اصول فقه دریم ته نوم ورک اغا د علم الكلام خبره دا سوله حاصل دار ووته چې هغه فن او علم چې هغه مګه مبنا حساب کړي وو د اول نه نو هغه مبنا خپل کور کې منقسم او قسمینو ته یو ته فقه ویلا بل ته اصول فقه ویلا مبنا علیه هغه صرف یو قسم بیا په مبنا کې د دې دواړو قسمو تعریفونه وکړل دویم غرض موسی چې فقه څه ته ویل کیږي وی فقه دا عبارت ده له هغه علم نه لکه مثلا یو حکم ته چاته ویای چې دا کوه هغه تا ته ویای دلیل څه ده ته ورته ویای چې مقتضی موجود ده یا دا مکوا ولی وې دی وجنا چې نافی موجود ده نور دیغه د پاره تفصیل ونه کې نو دا دلیل اجمالی ده او یو دلیل تفصیلی وی لکه مثلا وې دې وجنه په دې باندې خدای پاک امر کړی دا هر هغه څه چې هغه مامور د شارع وی واجب وي نو دا هم مامور د شارع ده نو واجب ده اثبات د صغرا وکي چې مامور د شارع ولې ده وې دې وجنه چې لقول الله عز وجل واقيموا الصلاه ځکه خدای ویلي دي تاسو اقامت د مانځ کوئ او کبرا خو ظاهره ده لئن الامر للوجوب ځکه حسامی کې موږ قانون ویلې ده چه کله قرینه د غیریت نه وی نو امر به د وجوب د پاره راځی نو دا ګوره د دې مسلې د پاره مګه یو دلیل تفصیلی ذکر کړ نو چې د تفصیلی دلیل نه حکم راوځي دې ته ویل کېږي څه فقه نه سولې په خبره هم ځین تور څه ده دلیل څو قسمه ده دوه یو ته ویل کېږي دلیل اجمالی چې په هغه کې څه تفصیل نه وي بسط نه وي او دویم ته ویل کېږي دلیل تفصیلی لکه مثلا ته وایې چې دا کار کوه ولې وې دی وجنه لوجود المقتضی یا دا مکه ولې وجود النافی نو وجود المقتضی یا وجود النافی دا حکم دا دلیل دلیل اجمالی ده او یو دلیل تفصیلی ده دلیل تفصیلی ویل کیږي دیتا چې ته دیغه د پاره صغرا کبرا ټول ذکر کې او هغه قیاس منتج سي یا مقدم او تالی ټول راوړي لکه ما مثال درک چې سړی وی الصلاه واجبه مونږ دا واجب ده ولې ویل انه امر به الله عز وجل وكل ما هذا شانه فهو واجب فهذا واجب اثبات د صغرا او کې الله څنګه امر کړی د پدې باندې ویل قول الله عز وجل اقیم الصلاه او اثبات د کبرا او کې چې کوم شي باندې هغه امر شارع کړی وي ماموره شارع وي هغه به واجب ولي وي ویل ان الامر للوجوب دویم قسم هغه دا چې پیغه کې معرفت د احوالو د ادله وي کتاب الله څه ته ویل کیږي سنت رسول څه ته ویل کیږي نو اجمالی بیان د دلایل وي دریم فن هغه دا چې پیغه کې معرفت د عقاید وي نو اول ته فقه دویم ته اصول فقه دریم ته علم کلام دریمه خبره دا ده چې علم الكلام ته علم الكلام ولې ویل کیږي نو د دې د لپاره مختلف وجوهات ذکر کړي یو وجه دا ذکر کړي چې د فن ته کلام ویلې سو وې دی وجنا چې سر فهرست دی مباحثو هغه الکلام فی کذا و کذا د دې فن طریقه دا و چې کله به د دې یو مسله ذکر کېدله نو علماو به په عنوان او سر فهرست دې کې راوړله چې الکلام فی کذا بیا دغه ټول فن مسما ک په کلام سره لکه شیخ ابو علی سینا هغه یو کتاب لیکلی د الاشارات دیغه په د خپل کتاب کې طریقه دا و چې کله به یو مهمه مسله ذکر کوله نو په عنوان او سره په هرس دیغه کې به لیکل اشارتونه نو دغه اشارتون اشارتون لیکل بیا دغه ټول کتاب ته نوم دی اشارات ورک دغه شانه په دغه فن کې چې کومه مسله به ذکر کېدله نو په عنوان د مباحثو د دې کې بلیکل کېده چې الکلام فی کذا و کذا نو بیا د غټول فن ته کلام ویلې او یا دویمه وجدا ذکر کړي چې دغه فن ته کلام ویلې ولې وې دې وجنا چې په دې کې ذکر اغا د مسلې د کلام الله راغلی ده کته دا خبره کې چې په دې کې خو ذکر اغا د ډیرو مسائل راغلی ده لکه العذاب حقنا الكرامه حقنا الصراط حقنا الى غیر ذالک مسائل د ذات او د صفات را واخله نو ډیر مسائل زیر بحث دی په دې کتاب او فن کې نه په کتاب کې نه په دې فن کې نو دی فن ته بیا د هغه نور اجزا او نوم ولې نه کې خو ده چې دغه یو جز په دې کې هغه کلامو دا ټول فن ته کلام ویلې یو جز په دې کې مسله د کلام الله او کلامو نو دا ټول فن ته کلام ویلې نو دا تسمیه الکل به اسم الجز راغله خو په دې کې دا سوال راځي چې مباحث خو د دې لپاره نورم ډیرو اجزا خو د دې لپاره نورم ډیرو نو دغه جزء ولې منتخب ک نو دی یایي چې لدی وجنې د دې تعین او انتخاب کړی دا چې دا اشهر ترين د مباحثو د دې فنو مشهوره مسله هغه په دې کې مسله د کلام الله وا حتی چې متغلبه وو چې په زور یې هغه قدرت او طاقت پیدا کړی وو نو یغو په هغه اهل حق باندې ظلمونه وکړه په دې مسلې کې او د دغه مسلې دی وجنه ډیر امامان د دین هغه په قتل او شهادت ورسېدل لکه ما درته ویلو چې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هغه د دغه مسلې د کلام الله دی وجنه هغه په بندخانه کې وفات شو د ته دا ویل چې دا کلام الله ته قدیم بولی که حادثه هغه ویلې چې نا کلام الله قدیم ده کلام الله دا قدیم ده خو کلام الله نفسی چې هغه مدلول دی د کلام لفظي ده یو د الفاظ او نقوش دي دا خو حادث دي خو لیکن هغه کلام نفسی چې قائم د لذات دی واجب سبحانه سره چې هغه مدلول لپاره د دغه کلام لفظي ده نو هغه قدیم ده د فقیدن دی د قول کاو دغه خبره یوې برداشت کولای نه سو چې نه خامخا به قول پدې کوي چې کلام الله حادث ده دای منل نه نو د دې وجنه جیل ته ورسو او الته وفات شو نو مشهور ترینه مسله وه او انور اجزا هغه د دې فن دومره مشهور اجزا نه وو نو د دې وجه نه دغه ټول فن ته نوم د کلام ورک دوه وجه سولې درېمه وجه دا ده چې دې فن ته هغه کلام ویلې ولې وې دې وجه نه چې کلام راځي په معنا د خبرې کولو سره نو په تحقیق د امور شرعیو کې په اسکات او الزام د خصوماتو کې دا فن سړی ته قدرت په خبرو کولو باندې ور کوي ځکه دا په عقلي نقلي دواړه قسمه دلایلو مشتمل ده نو سړی د دې ذکر د ادله سره آشنا سي نو بیا که د چا سره مباحثه کوي د چا سره هغه په مقابله او خصومت کې وي نو د د قدرت په دې خبرو باندې وی دلایل ویلی سي نو دغه فن ته هغه فن کلام ولي ویلی سو ویل انه یورث قدرتا علی الكلام ځکه دا سړی ته طاقت په خبرو کولو باندې ورکی په تحقیق شرعیات و الزام الخصومات په تحقیق دی امور شرعیو کې او په ملزم کولو دی جانب مقابل کې نو چې کله په دې سره قدرت په کلام پیدا کېده لدی وجنه دې ته څو ویلې شو کل منطق للفلاسفه لکه فلاسفه منطق ته ولی منطقي ای ویل انه یورث قدرتا علی النطق هغه په خبرو کې د سړي د پاره طاقت پیدا کوي دا رنګ علم کلام هم هغه په خبرو کې د سړي د پاره طاقت پیدا کوي نو هغه ته منطق ویلې سی او د تمام علم کلام ویلې او یا څلرمه وجه دې لپاره ذکر کړي چې دې فنته کلام ولي ویلې ویلې انه اول ما يجب من العلوم التي انما تعلم وتتعلم وی اول ترين دی واجبو په علومو کې چې سړی پیغه خبره وکي هغه دغه فن کلام ده نو کبل ته سړی تعلیم ورکیم اول دی هغه دی عقاید ورزده کی او که په خپل زده کی نو اول چې سړی خبره شروع کی په علومو کې هغه دی له کلام نه شروع کی عام معمولی کنه ماشومان ته سړی خبري ورکی سور کی چا باندې د الله تعالی الله تعالی واحد لا شریک دی یو ذات نو دغه معتقده چې بل ته تعلیم ورکیم هغه سړی سوي اول خبره شروع کی په علومو کې هغه د اعتقادیاتو نه شروع کی او که په خپل زده کیم نو هغه د اعتقادیاتو نه شروع کوي نو اول ما یجب من الكلام هغه د غفن د معتقداتو نو دیو جنې د علم کلام ویلې ولې وې دې وجنه چې بیا په دویمه دریمه زمانه کې اوله ما یجبو بل شی هم ګرځي نو د دې وجنه چې د اغه نور ته انور ته کلام نه ویلې چې د دې امتیاز د اغه سایر فنون نه راسي چې د دې امتیاز د اغه سایر فنون نه راسي نو د دې وجنه د فن ته اغه فن کلام ویلې او یا پنځمه وجه ورته ذکر کړي چې دی فن ته هغه کلام ویلې سوي دی ولې وې دی وجنا چې لانه انما يتحقق بالمباحثه واداره الكلام من الجانبين وې دغه فن د نورو فنونو نه ممتاز ده نورو فنونو کې کله کله کتابونه ګوري په یغه بندم داز دکېږي او دا رنګ سوچ ور باندې وکي په تعامل باندې هم حاصلېږي خو لیکن دغه فن دومره مغلق او مشکل فن ده چې هغه کې چې تر څو د طالب او د استاد په مابین کې هغه اداره الکلام ګرځیدل د خبرې نه وی راغلی نو تر څو او بحث او مباحثه د خبرو نه وی سوي غیر لدی اداره الکلام غیر لدی بحث د کلام نزد کیږي نه په خبرو کې به بحث کوي او دا رنګ دغه کلام به د استاد او د شاګرد په مابین کې دوران کي وروسته له دې نه به دا بیا حاصلېږي نو چې کله حصول دي د فن موقوف په ادارة الکلام او په بحث د کلام نو د دې وجنه دغه ټول فن ته هغه علم کلام ویل دي څو خبرې وسولې څو وجې د تسمیه نورین بیا و بیا ان شاء الله نو درې خبرې وکړلې یوه تقسیم د مبنا او قسمینو لره یو ته فقه بل ته اصول فقه ویل کیږي او دریم تعریف وکړه د فنون ثلاثه و د پاره چې فقه د څه عبارت ده اصول فقه د څه عبارت ده او دارنګ علم الكلام د څه عبارت ده دریم وجه د تسمیه ذکر کړه لپاره د علم الكلام په کلام سره نو پنځه وجوهات مګو تاسو ویلې په دې کلام د شارح رحمت الله علیه باندې یو څو اشکال وارد دي اول اشکال دا واردېږي چې وسمو ما يفيد معرفه الاحکام په دې کې ما يفيد کې کلمه د ما دا عبارت د مسائل مدللهونه معرفت عبارت د هغه تصدیق نه احکام جمع د حکم ده دا راځي په معنا د نسبت تام خبري سره مخکې تاسو ویلو نو چې کله دا عبارت د نسبت تام خبری نه نو اوس په دې خبره باندې سائل سوال وکړ چې ما یفید عبارت د مسائلونه معرفت عبارت د تصدیق نه او احکام عبارت د لسنه لغه نسبت نه په قضیه کې نسبت نسبت چې په قضیه کې راځي نو قضیه هم نوي مګر دغه مسأله د فنوي نو دا عبارت سره مسائلونه نو معنا د عبارت دار وتله چې وسمو علما او مسماک ما هغه مسائل مدلله، يفيد معرفة الاحکام، چې هغه مفيد وي، حاصلوونکي وي، لپاره دې هغه تصديق دې دغه مسائلو، نو ګوره دغه مفيد دا مسائل مدلله سولو، وروسته هغه احکام عبارت سولو دې مسائلو نه، نو مفاد هم مسائل وګرځېدله، نو اوس مفيد او مفاد شيء واحد وګرځېده، او مفيد او مفاد شيء واحد دا باطل ده. ولې؟ ځکه مفید حاصلونکی دا مقدم وي او مفاد حاصل کړی سوی دا مؤخر وي نو لازم ځکه وندې شی واحد مقدم او مؤخر دا نه ده مګر اجتماع د امرینو متنافعینو ده او یا لنډو یا چې تقدیم د شی راغی په خپل نفس باندې تقدیم د شی په خپل نفس باندې دا هم ناجایز ده سوال باندې پوه شوي کنه سوال څنګه راغی جماع عبارت د صاحبانو یې د مسائل مدللونه د مسائل نه عبارت ده او رسته معرفت راغی دا د تصدیق نه عبارت ده احکام د عبارت د نسبت نه نسبت چیرته وي نسبت تام خبري په قضیه کې وي قضیه عبارت د مسلې د فن نه نو ګوره احکام هم عبارت سول مسائلونه او مخکې ما هم عبارت د مسائلونه نو معنی دا سوله چې دوی مسما که هغه فن ما يفيد معرفت الاحکام چې هغه مسائل مدللو په یغه سره حاصلېدل تصدیق په مسائلو باندې نو ګوره دغه مخکې مفید مسائل شولو ورسته مفاد مسائل شولو نو مفید او مفاد شی واحد وګرځي دا او دا باطل ده ځکه دا مستلزم د اجتماع د امرین متنافعين لره او دویمه دا چې دا مستلزم ده تقدم د شی لره علی نفسه دا دواړه امرین باطل دي تاسو بل دینه جواب وکئ چې صاحب عینیت نشته ځکه ما چې ویلې چې ما عبارت د مسائلو نه نو مراد د مسائلو نه مسائل کلیه دي او رسته مې چې ویلې چې هغه احکام عبارت د مسائلو نه مراد لېغه نه هغه بیا مسائل جزئیه دي نو شک نشته چې په مابین د مسائل کلیه او د مسائل جزئیو کې فرق شته نو عینیت رانغی، نه تقدم د شی راغی په خپل نفس باندې او نه مفید او مفاد شی واحد وګرځیده نو معنی دا شوله چه دوی مسما که هغه دوی مسما کړې هغه مسائل کلیه چه هغه حاصلونکي دي لپاره د مسائل جزئیه وو جزئی مسائل د کلیاتو نه راوځي کنه په څه سره په فقه سره نو دغه خبره صحیح خبره ده په دې باندې اشکال نه راځي خو په دې باندې دویم اشکال راغلی ده معترض یې چې معرفت عبارت د تصدیق نه مخکې ما یفید دا عبارت د فقه نه فقه عبارت د علم مدون نه د علم مدون اطلاق هغه په تصدیق باندې کېدل شي نو اوس کله دینم تصدیق واخلې نو بیا لازم څه کون د مفید او د مفاد شی واحد کون د مفید او د مفاد شی واحد او که غیر اخله په غیر باندې خو د فن اطلاق کېدل نه شي ولیکن لدې نه بم تاسو جواب وکئ چې معرفت عبارت ده له تصدیق نه او دغه ما عبارت ده هغه غیر له تصدیق نه ولی وې دی وجنه چې دا فقه دا فقه علم مدون ده او د علم مدون اطلاق هغه هغه کله په نفس مسائل باندې راځي او کله په قدر معتد بها د مسائل باندې راځي او کله په تصدیق باندې راځي کله په ملکه باندې راځي نو دغه مختلف اطلاقات جایز دي نو چې کله دا جایز دي دلته زله دینه مسائل اخلم او مناسب هم دا ده چې لما یفیدنا مسائل واخیستل شي نه تصدیق ولې دا فقه عبارت له مسائلونه ولې وې دی وجنه ارتقا عبارت ده له هغه شي نه چې په هغه کې تصنیف راغلی ده په هغه کې تدوین راغلی ده په هغه کې تدوین ترتیب او جمعیت راغلی ده او دا راځي په امور خارجیو کې امور خارجیه چې په خارج کې موجود دي مسائل دي دون تصدیق ولې تصدیق دا لکه قبلې د کیفیتونه ده هغه قابل لپاره د جمع او ترتیب نه ده هغه قابل لپاره د تصنیف نه ده نو له دې وجه نه اولا هم دا ده چې له دې نه مسایل واخیستل شي نو دا علم مدون د اطلاق په دې جایز ده زه دلته له دې نه مسایل اخلم نو لهدا په دې باندې څه اشکال یا اعتراض نه واردېږي البته په دې باندې یو بل اشکال راغی هغه دا ده چې کله تا د ما یفید نه مسائل واخیسته او د معرفت نه د څه واخیسته تصدیق نو معنی دا سوله چې هغه مسائل چې هغه حاصلون کې د تصدیق دي نو مسائل دا په مرتبه د من حيث هي کې وي او تصدیق دا په مرتبه د من حيث القيام کې وي سلام کې تاسو مسله زده کړې ده چې کله یو صورت له خارج نه ذهن تراسي په مرتبه د من حيث هي کې څه بلل کیږي معلوم بیا چې کله د دې قیام له مدرکی سره راغی په مرتبه د من حيث القيام کې ته یې سلام ولا علمنا دې ته بیا علم ویل کیږي نو اوس دا مسائل له قبلې د معلوماتو نسول او دغه تصدیق له قبلې د علم نس نو د تعالی کلام نه دا معلومه سوله چې دغه معلوم مفید لپاره د علم ده او منطق څه چې په علم سره به معلومات حاصلېږي او که په معلوم سره به علم حاصلېږي بیا یې کنه درک نه لګي نو مسله خو بالعکس ده په علم سره حصول د معلومات راځي په علم سره حصول د معلومات راځي په معلوم سره حصول هغه د علم نسی کېدلی او د تعالی کلام نه معلومه سوله چې نه دغه ما یفید دا مسائل مدلله افاده کوي د دغه تصدیقات او د علم معلوم مفید لپاره د علم دا دا خبره دي ته لا ما هو المتکرر نه مخالفه ده تاسو بل دینه جواب وکي چې صاحب تصدیق دوه قسمه ده تصدیق دو قسمه ده یو تصدیق کلیه ده دا یقیني مفید لپاره د مسائلو ده لدینه بیا استخراج د مسائلو کېدلی شي یو هغه تصدیق جزئیه ده تصدیق جزئیه هغه بیا له مسائلو معلومیږي نو دلته چې موږ دغه مسائل مفید وګرځوله هغه لپاره د تصدیق مرادم له تصدیق نه تصدیق کلی نه ده بلکې تصدیق جزئی ده لہذا خلاف لما هو المتقرر نه رانغی یوه چې خبره دا ذکر کړي چې علم او تصدیق مو مفید لپاره د چاوي دي معلوم وي هغه په هغه صورت کې چې کله دغه علم او تصدیق تصدیق کلی وي لېغه نه بیا مسائل معلومیږي که تصدیق جزئی په یو یو شی باندې راځي دا الته چې کله هوته مسله معلومه کیږي دا بیا معلومیږي له مسلې نه نو دلته مراد له تصدیق نه تصدیق جزئیه ده لہذا په دې باندې څه اشکال او اعتراض نه واردېږي او یا اسانه جواب وکړي چې دلته دواړو صورتینو کې د معنی مراد تصدیق مسائل نه اخلمه بما یفید نه مراد مسائل نه تصدیق او له رست معرفت نه مراد تصدیق کته چې عینیت راغی په مابین د مفید او د مفاد کې زم نه دراغلی ځکه اوس موږ جواب زده ک چې تصدیق څو قسمه ده دوا یو تصدیق کلی ده او یو تصدیق جزئی ده نو دغه مفید دا زګرځوم تصدیق کلیه او مفاد دا زګرځوم تصدیق جزئیه او تصدیق جزئیه له تصدیق کلی نه را حاصلېږي تصدیق کلیه دا حاصلون کوي لپاره ده تصدیق جزئیه نو د یو نه زه اخله ما تصدیق وي د یو نه زه اخله ما تصدیق کلی او لبل نه زه اخله ما تصدیق جزئی لهدا اشکال او خدشه ختم شوله په دې خبره باندې پوه شئ ځین کې کېناسته دریم اشکال دا راځي چې تفتزانی رحمت الله علیه د تا په کلامینو کې تعارض ده ګوره یو صفحه مخکې درته ویلو چې دغه علم ته علم التوحید و صفات ویل کیږي ولې ویل ما ان ذالک اشهر مباحثه و اشرب مقاصده مشهور بحث په دې کې هغه د توحید او د صفات د باری تعالی ده نن راته چې مشهور بحث د دې هغه څه ده مسله د کلام الله ده نو ګوره الته دی ویل چې مشهور بحث توحید او صفات دي نن راته چې مشهور بحث کلام الله ده دغه دواړو کلامینو کې هغه ټکراو او تعارض راغی کنه دا کلام د تا معارض سره مخکینی کلام سره نو تاسو بل دینه جواب وکئ چې نه دغه کلام د مخکینی سره معارض نه ده ځکه الته چې شهرت ذکر کړی وو هغه شهرت شهرت ذاتی وو د ذات په اعتبار سره مسله د ذات او د صفاتو د الله مشهوره مسله ده او دلته چې شهرت ذکر کړی دا د شهرت اضافي ده بالنسبه الی سایر ابحاثه دا په نسبت سره ما بقیه ټول مباحث ته ده نور مباحث د دغه مسلې د ذات او د صفاتو د الله نه غیر چې څومره دي د یوغو په نسبت سره یوغو ته بیا دغه مشهور ده نو الته یو شهرت چې ذکر کړی وو هغه ذاتی وو دلته شهرت چې راوړه دا اضافي ده په نسبت سره هغه نور مواد ته ده لہذا په دې باندې د اشکال او اعتراض نه وارد کی یو څلورم اشکال وارد صاحبانو هغه دا ده چې معترض یې تا ویلې د ته کلام ولې ویلې کیږي ځکه اول واجب چې سړی خبره په علومو کې کوي اول واجب هغه عقاید دي اول واجب عقاید دي نو اول کلام په دې کېدل شي لدی وجنه د ته کلام ویلې کیږي معترض یې چې زه لته نه دا پښتنه کوم چې نفسي وجوب دی مراد ده که اول وجوب دی مراد ده کته یې چې نفسي وجوب می مراد ده نو زه هم چې د لفظ دی اول د سری فارغ ذکر کړي اول ما وجب ولي اول ما يجب ولي او کته یې چې نه نفسي و... اول وجوب می مراد ده نو چې اول واجب دغه وګرځید نو په دې اول واجبو کې بیا له سره بل څوک شریک ده په اول خدای سره بل خو بیا ور سره شریک نه ده نو چې بل ور سره شریک نه ده نو بیا دا رسته عبارت دا لغو مستدرک د چې ته یې چې ثم خصه تخصیص ویل کېږي تقلیل د شرکا وته او تقلیل د شرکا او الته وی چې کله خو شرکا وی دلته خو په اول زمانه کې د سره شرکا لسره ستنه اول واجب خو دی وګرځیدل بل څوک لسره ور سره شریک دنه نو چې بل څوک شریک ستنه نو د خصه د تخصیص معنا ده بیا خو د لفظ د خصه دا لغو او مستغرق ده ډیر څه سوال کړی ده چې تاسو ذهن ته ورسېدل کنه په حقیقت پوه شئ یا به نفس وجوب اخلي یا به اول الوجوب اخلي که نفس وجوب اخلي دا اول ولې دا د کوم مرز دارو دي او کته یې چې نه د ما اول وجوب مراد ده نو اول ټکی دی صحیح ده او په اول وخت کې بیا له د سره څوک شریک سته نه نو بیا دا خو سره په سره پاره ذکر کې تخصیص خو لیکيږي تقلیل د شرکا وته تقلیل خو ال ترازی چې کله شرکای دې شرکا نه سته نو تاسو بل دینه جواب وکئ چې زه اول وجوب اخلم چې اول واجب هغه چې خبره په ور خبره ور باندې وسی په فنونو کې هغه دغه علم ده چې عقاید دي اول وجوب اخلم خو په نسبت سره دویمه زمانه ته نو چې کله اول وجوب می واخیسته لفظ د اولون دا په کلام کې مخامه زائد ونه ګرځیدل خو چې کله مې په نسبت سره دویمې زمانه ته واخیسته په دویمې زمانه کې به یو بل شی واجب وي په دریمې زمانه کې به یو بل شی واجب وي په څلورم وخت کې به بیا یو بل شی واجب وي اول عقاید دي بیا احکام دي مثلا نو په دویمه زمانه کې بیا له سره نور شیان مو کنه او پیدلې په دې دویمه زمانه کې بیا هغه اول واجب وو په دریمه زمانه کې بیا هغه اول واجب وو په څلورمه زمانه کې هغه بیا اول واجب وو خو موږ د کلام نوم صرف دغه اول ته ورکړو تمیزا له عن سائر اقسامه چې دا د ټولو نه را ممتاز شي وو پیدلې نو چې کله په نسبت سره دویمه زمانه ته راغی نو د سره شرکا پیدا شو کنه نو د شرکا او د لپاره تخصیص پکارو د شرکا او د لپاره نو لفظ د اوله ما یجبو کې اولوم سیسه او رسته لفظ د ثم خصه دام سي وګرځید نو اول وجوب می مراد ده بالنسبه الى الزمان الثاني وو پیدلې دویمه زمانه کې بیا اول واجب بل شی نشته نو د دې وجنه په اول واجب کې د دې سره شرکا پیدا شول نو ځکه یې ویلې چې بیا دا نوم اول د دې لپاره وګرځاو چې د دې امتیاز راسي له هغه ما بقیا ټول انواع دي فنون او د علومونه ذهن کې کېنه څلور سوالونه خارجي وو مبارک وکړو اوس هم مو دوی مسما کړی وو ما هغه مسائل مدلله يفيد معرفت الاحکام العملیه چې هغه حاصلون کې دي د معرفت دی هغه چې هغه حاصلون کې دي د هغه تصدیق د احکام عملیه او د مسائل عملیه او عن ادلتها تفصیلیه له تفصیلی دلایلونه په فقه سره او دوی مسما کړي او معرفت او تصدیق د هغه احوال او د ادله او اجمالا فی افادتها الاحکام چې دا فائده د احکام ورکوي په اصول فقه سره معرفت د عقاید او سله تفصیلی دلایل نه وي نو دای مسما کړي او په کلام سره د فن ته کلام ولې ویلې ویل ان عنوان مباحثه زکا سره فهرس د مباحث کان قولهما هغه د دوی دغه کلام او چې الکلام فی کذا و کذا ولأن مسألة الكلام كانت دویمه دا وه چې مسأله د کلام الله چې مخلوق ده که غیر مخلوق ده كانت اشهر مباحثه دا مشهور د مباحثو په نسبت سره نور مباحثو ته په نسبت سره په نسبت ټکی سره دا شهرت به ذاتی نسی شهرت به په دې کې څه سي اضافي هغه سوال بنر از تعارض راغی واکثرها نزاعا وجدالنا او دا زیاتو په اعتبار د نزاع او د جدال سره جدال ویل کېږي هغه خصومت او جنگ ته چې هغه بلا دلیل وي او نزاع عام ده که سره له دلیل نوي دې ته ویل کېږي او که بدون د دلیل نوي دې ته ویل کېږي حتی تر دې پورې ان بعض المتغلبات ځین ظالمانو قتل کثیر من اهل الحق اغا نو قتل کړي وو ډیر د اهل حقنا لعدم قولهم ځکه دوی قول نه کاوه په اغا خلق القرآن باندې قرآن کلام نفسي دی الله تعالی هغه مخلوق نه باله بلکې قدیم باله ولانه یورث قدرتنا علی الكلام دویم لدی دریم لدی وجنا کلام ورته ویل کیږي چې دا پیدا کوي طاقت په خبرو کولو باندې په ثابتې دلو دی امور شرعیه او په الزام د خصوماتو کې لکه منطق لپاره دی فلسفه ولانه اول ما یجب او بل دا دا چې اول واجباتنا من العلوم د هغه علومنا التي هغه انما تعلم وتتعلم چې هغه انما تعلم چې هغه زده کېدلی سي وتتعلم او تعلیم ورکول کیږي بل چا لره په خبرو سره نو هغه دغه فنده فطلق عليه هذا الاسم نو اطلاق په دې باندې اطلاق په کلام نو فطلق عليه اطلاق راغلی دا په دغه علم باندې هذا الاسم دغه نوم د کلام لذالک لدی وجنا چې اول ما یجب دا ثم خص به نو اختصاص هم د سره اوس من ولم يطلق على غيره اطلاق په بل باندې رانه غي تمیزنه چې د دې امتیاز له نورو فنونو نه راسي ولې انه یا لدی وجنا ورته کلام ویل سوی دی انما يتحقق چې دا ثابتيږي بالمباحثه په بحث کولو سره او اداره الكلام او په ګرځولو را ګرځولو د کلام سره من الجانبین له اغدواړو طرفینو ناس معلم او متعلمه سائل او مجيب ده وغيره وغيره لدينا علاوه نور علوم قد يتحقق کله ثابتيږي په مطالعه د کتب او د تامل سره دا بدون د کلام نه کېدنه د دې وجه نه د فن ته فن کلام ویل ولانه اکثر العلم